انسانانو سره چې هغه ماشومانو زنانو سپینګیری بوډاګان په غټولو احکامو کې اصل کې رد او فمظالمو د جاهلیت باندې مخکې آیتونو کې دیارلس احکام بیان شول دې آیت کې څوارلسم حکم ذکر کیږي دغه احکامونه مقصد په دې کې مراد دی په مظالمو د جاهلیت باندې دا یو عام حکم شرعي دی چې متعلق دی د مالونو سره او د نفسونو سره یا ایها الذین آمنو ایمان والو پاول کې یا ایها الذین آمنو راوړل شوی دا ندا دلالت کوي په زیات اهتمام باندې د دې حکم زیات اهتمام وکړي او لا تاکلو له په ذکر شوی دی مراد درینه انتفاع ده پیدې اغستل دی مراد دی معنا مجازي خلوی مقصد د انسان هغه خوراکي دی وجنه تعبیر دی شوی په عقل سره لا تاکلو پیدې ماخلی مې استعمالوي مالونه د یو بل بینکم په خپل منځ کې ویل باطلې فنارواو طریقو سره باطل نه مراد هر هغه طریقه ده چې د شریعت نه خلاف وي لکه سود دی جواری ده لوټمار دی غصب دی غلا ده دغسې تول او پیمانه کې کمی کول زیاتې کول نور فاسد عقدونه اخیستل خرڅول دا ټول په دې کې داخل دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن مسلمان چې خوراک کوي د هغې په مال کې د ټول نه بهترین مال هغه دی چې ایاکل من عمل یده په خپل لاس باندې ځان ته مزدوري وکړي حلاله او د هغې نه خوراک وکړي دا د ټولو د ټولو نه بهتر کار دی وان نبی الله داود علیه السلام کان یاکل من عمل یده داود علیه السلام په خپل ځان ته مزدوری کوله او دا غینه به خوراک کاو پیغمبرانو هم دا سکړی ده په خپل مزدوری کړی ده او حلال مال حاصل کړی ده او دا غینه بیا خوراک کړی ده بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحتتب احدکم حزمه علی ظهره چې انسان سحر وختي فاسی غره ته ځي او په خپل شا باندې ګېډې راوړي د لرګو ګېډې راوړي د ارده لپاره غوره دي چې د خلکو نه سوالونه کوي نو یا به یې وله ورکړي او یا به یې تیمه نه کړي صحیح حدیث تیر مسلم مانا دا شوله چې په خپل لاس باندې مزدوري کول اگر که د غره نه لرګي ولې راوړل نه دغه بهتر دی د دینه چې د چانه سوال کې په غیر شرعي طریقه باندې مال حاصله تاسو ته ما د دیوبند یو عالم واقعیا بیان کړیو د هغې طریقه دا چې سهار وختي کله وی چې منځ وکړو غر ته ولاړ او غره کې به واخه اوریبل او را وړل بازار کې به خرڅول او سلور انو باندې به خرڅول نو یو په سلور انو کې به یو انا د خپل کور د خرچې لپاره ویستله د ورځې هر څومره څو به چې کېدل یو به خپل خپلوانو ته صدقه کړله صدر رحمی او یو به جمع کوله د لپاره چې په هغې باندې د علماء دیوبند چې کومو د هغې لپاره به بیا پروګرام کو یا ایه الذین آمنو ای ایمان ولو لا تاکلوا اموالکم بینکم مخوری مالونه د یو بل په خپل منځ کې بل باطل په نارواو طریقو باندې نبی صلی الله علیه وسلم یو غریب صحابیو او واقع مشهوره ده ډیر زیات غریب و نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل کور کې د څه سامان شته لري که نشته لري د الله تعالی پیغمبر یو کاسه ده یو جام دی نور کور کې څه نشته لري داسې نه چې لوښ و روغ روغ سیټونه پراته وي په کورونو کې او په کال کې یو ځل نه استعمالوي نبی علیه صلات وسلام ته یې لاړ شه هغه راوړه مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ودا وسو کو اخلي یو کس وی د الله تعالی پیغمبر زه به واخلم په یو روپۍ باندې ای په دو روپۍ باندې به څوک واخلي بل کس وی د الله تعالی پیغمبر زه به په دو باندې واخلم بهرحال دا غیر ریټ او کو پاغزه کې اخرس کو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی دا یو روپۍ دی نن ستاره خرچې شوله ستاره خوراک خرچې شوله او په دې بل روپۍ باندې به تبر واخلې تبرګې پې واغېست وی سهار به ځې د غره نه لرګي راوړه او هغه خرڅوه نو هغه صحابي هم هغه طریقه اختیار کړله څو اخبات دی نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه حالات دې څنګه دي حالات مې ډېر مزیدار دي اوس د نارواو طریقو باندې چې له چانه پیسې اخلي په حرامو طریقه باندې دغه طریقه اختیار کړه دغه صحیح حدیث دی د ابو داود کې راغلی دی محدثینو لیکلي دا حدیث په شرح کې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرامو تربیت دوه قسمه کاو یو قولی تربیت په وینا باندې کاو نو دویم عملی تربیت یې کاو داسې وکا داسې وکا نو دې ته عملی تربیت دا تکونه ضمیر راجع رب کی اموال ته مراد تیر معامل عن ترازین دا متعلق دی په مقدر پسې الا ان تکونا صادرتن عن تراز منکم مگر کوي دغه معامله چې صادره شوي ستاسو پر ستاسو پر ځمنتیا باندې علما کرام لیکلي دي د دې کې تخصیص شو د تجارت ځکه په څومره طریقې چې مال د ګټلو دي نو پای کې ټول نه بهترینه طریقه هغه تجارت دی چې په شرعي طریقه باندې وکړل شي تجارت انبیاء علیه الصلاۃ والسلام کړی دی صحابه کرامو کړی دی تابعینو تبع تابعینو هم دا کړی ولیکن چې په صحیح طریقه په شرعي طریقه باندې وکړل شي تجارت چې رچانه مال منتقل کیږي په شرعي طریقه باندې بلته یو مبیعه ورکي او بل چره هغه مال ورکي الا ان تكون تجارتا مگر کوي دغه تجارت دغه معامله تجارت په ان تراج منکم پر دمنتیا باندې ساسونه ولا تقتلوا انفسکم او موج نه خپل ځانونه ان الله کان بكم رحیم یقینا یقینا الله تعالی به تاسو باندې مهربان دی ولا تقتلوا انفسکم مراد درینه قتلول د یو بل دی یو بل مقتلوي او انفسکم سره تی تعبیر شوی دی ځکه ټول مؤمنان مسلمانان دا پشان د یو جسد باندې دي دا پشان د یو تن باندې دي حدیث کې هم دغه راغلی خو دې دې کې سوال دا راځي چې د آیات په ابتدا کې ایه الذین آمنو ویل شوی دی نو مؤمنانو مسلمانانو کې خپل ځان وجل دا خو نشته دا خو د هندوانو رسم دی خو لیکن د مسلمانانو خو نه دی یو جواب مفسرینو دا کړی دی چې ردی مطلب دا دی چې ډیر خلک جاهلان د غم او تکلیف د وجې نه د دنیا د تنګستیا د وجې نه خودکشي وکړي او ځان قتل کړي نو الله تعالی ورته لا تقتلوا انفسکم ځان د دنیا د مصایبو د وجې نه تکالیفو د وجې نه مه قتلوئ ځان وجنئ مه دویم مطلب د ردا دی لا تقتلوا انفسکم داسې کارونه مه اختیاروئ چې هغه سبب وګرځي ستاسو د قتل لپاره لا تقتلوا انفسکم مه اختیاروئ داسې کارونه چې هغه سبب شي ستاسو د قتل لپاره هغه بار بار ویلی شي په ناحق باندې مسلمان قتلول شادي شده دی او زنا وکړي او یا د دین اسلام نه مرتد شي نو دا کارونه مه اختیاروئ چې دا سبب جوړ شي ستاسو د قتل لپاره په حدیث د ابو داود کې راغلی دی او اوږده واقعه د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره په تشکیل باندې لېږلی کله چې غذا وکړله تشکیل نه واپس راغی نبی علیه صلات وسلام به هغه کارګزاري اوروله کارګزاري به یې ترې اورېدله تشکیل والو نه پوښتنه کوله وې د الله تعالی پیغمبره نور خو وخت ډیر زیات ښه تیر شو خو لیکن یوه ستونزه راته را پېښه شوې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و هغې ته د غسل ضرورت راغلی و د جنابت حالت پرې راغلی و نو غسل یې نه کاوه تیمم یې کړی و مونږ له بیا مونځ هم کاو نو زمونږ زړه دغه نه غوښتل او دا کار هغه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص راوغوښته د مرګری داسې یو خبره کوي ته څنګه د جنابت په حالت کې مونځ کړی دی او بیا دې جمع ورکړی ده وی د الله تعالی پیغمبره ډېره زیاته یخني او په تشکیل کې او د غسل د څه ځای انتظام نه و یخني ډېره زیاته وه نو زما یره وه که ما غسل کړی وی نو زه به هلاک شوی وم مړ شوی به ومه او ما د الله تعالی په کلام کې دا خبره اورېدلې دا ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مو وجنئ ما قرآن کې د آیات لیدلی چې خپل ځان مو وجنئ نو زما د هلاکت یره دیو جن ما تیمم وکړ او بیا مې خلکو لمونځ کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته هیڅ ونه ویل صحیح ده نو ان الله کان بكم رحیما یقینا الله تعالی و تاسو باندې مهربان دی نو لا تقربوا الصلاة وی او وانتم سکارا تفسینه وردی یو سړی مونږ نکاو بل دې ته پوسو کې مونږ ولې نه کې وی سړی الله تعالی ویلی چې مونږ مکوې نه ولې کوم وی الله تعالی په کوم ځای کې ویلی دی وی الله وی کنه ولا تقربوا الصلاة مونږ ته مونږ کول خو را پرې دی وی په خوا باندې مور دی نږدې کېږي او ته هم بالکل نو ته لږ وړاندې ورشه او مه یې فل ذالک او چا چې وکړل دا کارونه یعنی خلاف کول د احکام د الله تعالی عدوانا زیاته کوونکې او ظلم او ظلم کوونکې عدوان زیاته کوونکې و ظلمن او ظلم کوونکې دي کې د ظلم نه مراد کمې کول نه مې یفعل ذالکا ذالکا د اسم اشاره ده په دې کې اشاره ده ارتکاب د منهیاتو ته دا مخکې چې څومره تیر شوي نو مې یفعل ذالکا چا چې دا کار وکړ په شرعي طریقه باندې میراث تقسیم نه کا مخکې دا ټول مسایل بیان شول کان دا ټول پکې وای چا سي د رحمی خپلوالی پرې خودله دغه سي د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نه دی منلې د الله تعالی د پیغمبر تابعداري نه کړي مې پال ذالک چا چر د مخ کو ټول احکام نه خلاف کړی دی نو مې پال ذالک چا چې وکدا کار سوت حلال وای اغه له قانوني جواز ورکا نو دا ټول د خپل باندې رد دی په دې ځای کې د استشهادي کوم ځای کې برد دی استشهادي ځان وجني صحیح ده خو لیکن هغه کامل عشق یا کامل مینه محبت د الله تعالی سره د الله تعالی د دین لپاره دغه کوي هغه د عدوانا و ظلم نه په سو په نسلی ناره دی کې تقریبا علما لیکلي دي یو لس فرقونه جبریک د استشهادي او دغه سي د خوشکشي په میانس کې یو لس فرقونه ذکر کړی دي و مې یفعل ذلک او چا چې وکړه دا کار یعنې خلاف د احکامو د الله تعالی عدوانا چې زیاتې کوونکی و ظلم او ظلم کوونکی و سوف نصلیه ناره نو زر دی چې داخل وکړو هغه دره اور د جهنم ته و کان ذلک علی الله یسیره او دی دا کار په الله تعالی باندې آسان عدوان او ظلم کې میر ته فرق وکړه ترجمه کې عدوان زیاتې کول او ظلم نو مراد پرې کې تفریط یعنی نقصان کول کمی کول نور فرقونه علماء ذکر کړی پس او په نسلی نارا نظر د چې داخل وکومږه غلرا اور د جهنم ته نارن کی تنوین د فاره تعظیم دی ډیر زیات عجیب اور دی وکانه ذالک علی الله یسیر او د کار په الله تعالی باندې آسان اور ته داخل اول او دغه سی په اور کې سوزول دا په الله تعالی باندې آسان نه کده الله تعالی قدرت کامله ده د الله تعالی مقاوله څوک نشي کوله د الله تعالی نه څوک د که تاسو د غټو ګناهونو نه ځان بچ کړئ الله تعالی وایي زه به مو واړه ګناهونه دغسې معاف کړم وندخلکم مدخلا کریما او داخل وکړو تاسو د راز زیره داخلېدلو عزتمندو ته غټ ګناهونه کم کم دي په مختلفو احادیث کې راغلي دي بعض علما کرام هغه حساب کړی دي سلوې بعضو او یا حساب کړی دي بعضو دوه سوه حساب کړی دي د هغې خلاصه او لنډیز دا دی د الله تعالی سره شریک جوړول دغسې قتل د خپل اولاد د خپل ګاونډي د زنانه سره زنا کول جادو کول مؤمن مسلمان قتلول په ناحقه باندې سود کول د یتیم مال خوراک دغسې د میدان جنګ نه تیښته کول په پاک دامنو زنانو باندې د زنا بدنامه لګول د مور او پلار نافرمانی کول د مور او پلار نافرمانی کول مور او پلار ته کنځلې کول بد رد او تویل د الله تعالی د رحمت نه ناامیدي کول دغه سي شراب سکل نارینا د یو بل سره لیواتت کول غلا کول غصب کول د رمضان مبارک روزې نیول نه نیول بغیر د عذر شرعي نه صله رحمي قطع کول په وزن کې کمی زیاتې کول خیانت کول بغیر د عذر شرعي نه مونځ په خپل ټیم باندې نه کول دروغ جوړول په الله تعالی باندې ګواهي پټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته به د رد ویل رشوت اخیستل یا رشوت ورکول زکات نه ورکول په اهل قرآن باندې لعنت ویل نورم ډیر ګناهونه دي مستقل کتابونه په هغې باندې علما کرامو لیکلي دي بیا غټ ګناه کم ګناه ته ویلی کیږي مبصرینو لیکلی دی غټه ګناه ګناه کبیره هغه ده چې هغه سبب وي لپاره د ایجاب د حد شرعي غټ ګناه هغې ته وایي ګناه کبیره چې هغه سبب وي لپاره د ایجاب د حد شرعي چې حد شرعي په هغې باندې لازمیږي بیا او ګناه صغیره هغې ته وایي چې هغه سبب د لپاره د ایجاب د حد شرعي نه وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي لوی ګناهونه غټ ګناه هغې ته وایي چې د هغې په باره کې قران کریم یا په حدیثو کې ذکر د جهنم راغلی وي یا غضب یا لعنت یا عذاب دغه سی الفاظ په کې ذکر شوی او ګنای صغیره وړه ګناه هغه ده چې د هغې په باره کې د قرآن کریم کې یا په حدیثو کې د اور ذکر یا د جهنم ذکر یا د غضب یا د لعنت یا د عذاب وغیره د دې تذکره پکې نه شوی ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه ان تجتنبو که تاسو ډډه کوئ کبائر دغه لوی ګناهونو نه ما تنهون عنه هغه چې تاسو منع کړلی شوي د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم نو لرې به کړو موږ ستاسو نه بدۍ ستاسو په نیکو اعمالو سره هم ګناهونه معاف کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من عبد یصلی الصلوات الخمس یو مؤمن مسلمان چې پنځه مونځونه کوي په ویصوم رمضان د رمضان مبارک روجی ونیسي او زکات وباسي د خپل مال نه الا فتحت له ابواب الجنت مگر دا غیر پر د جنت دروازې کولاویږي ثم قیل له بیا به ته ویل شي قیامت پر ورځ باندې داخل شرکمې دروازې نشته داخلي دل غواړي نو کفران کوم سیاتکم لری وکړو ستاسو نه بدای ستاسو واړه ګناهونه و ندخلکم مدخلا کریم او داخل وکړو تاسو در حاضر داخلې دلو عزتمندو ته مراد د دینه د جنت د بشارت ته په جنت سره که لوی ګناهونه نمزان بچ که نو واړه ګناهونه به الله تعالی ستاسو په نیکو اعمالو سره معاف کړي نو جنت ته ولاړ شئ مدخلا کریمه زید داخلې دلو د عزتمند ته ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن وصلى الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي پین لسم حکم دا احکام د پاره د د پیل ظلم یعنی حسب یعنی حسد کول د یو بل سره کینه کینه ساتل د یو بل سره دا سبب د مظالم دی د دین ځان بچ کئ کله چې د مؤمنانو مسلمانانو کې یو بل سره حسد راشي بغض راشي د زړه فساد راشي نو دا سبب ګرځي را ډیر ظلمونو د فاره عرب تیر مخ کی سره دار مخ کی آیا مخ کی آیاتونو کې تطهیر د اندامونو ذکر شو د حرام نه ځان بچ کی خپل اندامونه د ګناهونو نه بچ کی اندامونه پاک کی نو مخ کی آیاتونو کې تطهیر د اندامونو نو اوس دی آیت دی آیت کې الله تعالی ذکر کې تطهیر د قلب د زړه د زړه دی هم د ګناهونو نه پاک کا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض او مغواړی هغه چې غره والے درکړه دی الله تعالی تاسو ته به پاغه سره بعضکم بعض تاسو نه علی بعض فواز نور باندې ولا تتمنوا مغواړی ما هغه چیز فضل الله چې غورواله ورکړ دی الله تعالی به پاغه سره بعض کوم بعض ساسنا لا بعض فواز نور باندې ما فضل الله دا عام دی مفسرین لیکلی دی مرتبه دا جاه دی عزت دی دا سره مال پر اخیده او ما فضل الله به خصوصا په دې کې دا مراد دی نارینه ول زیاته حصہ ورکول په میراث کې الله تعالی په دې باندې د یو بل سره حسد مکوي چاله الله تعالی زیات مال ورکړی دی چاله الله تعالی زیات اولاد ورکړی دی چاله الله تعالی خایس ورکړی دی چاله جیداد علم ورکړی دی نور د نیکو اعمالو توفیق ورکړی دی یا د چا په میراث کې برخه زیاته ده د بل نه نه یو بل سره په دې وجه باندې حسد مکوي للرجال ناریدهو دپاره نصیبون برخه ده مم مکتسبو د وجه د عمل نه چې دی وکړی دی ولین نسای د زنانو د پاره نصیبون برخه ده مم مکتسبنه د وجه د هغه عملونه چې دی وکړی دی وصلی الله من فضل او غواړی د الله تعالی نه فضل لاغه حسد دا ګنای کبیره ده حسد ګنای کبیره ده اوله ګناه چې په اسمان کې شوی ده نو هغه حسد ده ابلیس د آدم علیه السلام سره حسد کړی اوله ګناه چې په ځمکه کې شوې ده هغه هم حسد دی قابیل له خپل ورور حابیل سره حسد کړی مفسرینو لیکلي دي حسد دا ګناه کبیره ده کړه چې په دې کې د الله تعالی په تقسیم باندې رضا کېدل نه بلکې په الله تعالی باندې اعتراضي اوس چله الله تعالی ډیر اولاد ورکړی دی نو ته دا ډیر اولاد ولې دی خو په الله اعتراض کې کنه چله الله تعالی ډیر مال ورکړی دی نو ته دل الله تعالی اوس دا مال ولې ورکړی دی او حسد تمنا د زوال د نعمت د غیر امام نووي رحمت الله علیه دا تعریف کړی تمنا د زوال د نعمت د غیر چا باندې الله تعالی مهرباني کړې ده او ته اوس دا غواړې چې الله تعالی تی دا لري کی دې ته حسد وای په حدیث ترمذی کې راغلی دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وای نارینه غذا کوي مونږ غزا هم نشو کولی زمونږ په میراث کې برخه هم کمه ده دا څه وجه کېدلی شي مونږ غزا هم نشو تللی میراث کې هم برخه هم کمه ده دا آیات د هغې په باره کې نازل شو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض حسد مکوئ دا حسد چې ګناه کبیره ده په دوه چیزونو کې حسد دا غین مراد سیالی ده کم حدیث کې بخاری کې چراغلی دي یو چاته الله تعالی علم ورکړی دی نو دا غي سره غیبته کولای شي غیبته سیالی غیبته پسخیدل چل الله تعالی علم ورکړی دی نو ته الله تعالی معلوم داسې علم راکړي زما دې بچی لم دا علم ورکړي دا صحیح دی او دویم چل الله تعالی مال ورکړی دی هغه په حق لاره کې خرج کړي الله تعالی د دین لپاره ته الله تعالی مالم داسې مال راکړي چې ستا په دین کې خرج کمه نو دا صحیح دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان اوس نا امیده شوی دی مسلمانان په شرک کې نشي وردولی ولکن په تحریش بینهم لیکن مؤمنان مسلمانان هغه په فتنو کې اچي دغسې مؤمنان مسلمانانو په زړونو کې یو سره حسد بغض پیدا کوي شیطان اوس دې کوشش کوي او تاسو ته ما حدیث ویلی چې شیطان په دریاب باندې د پاسه خپل عرش پلتخه خور کړی په هغې باندې ناسي ابلیس او په تشکیلاتو باندې کسان لیږلي یو طرف ته بل طرف ته شیطانان لیږلي یو شیطانو ته راشي وایي ما خو نن پلانې په شرک کې اخته پلانې مونځ ته پاسېده خو لیکن اوده مې که مونځ یې په وخت باندې ونه که پلانی د پلانی حق ووهه وایي تاسو مړه څه کار نه دی کړی وی دې ته هم تاسو څه کار وایې بلو تراشی وې زلاله ما د پلانی او د پلانی په منځ کې مې اختلاف پیدا کړ د خځې خاون په منځ کې مې اختلاف پیدا کړ نو هغه ځان ترانځدې کی پس دغه حدیث کراغلی ځان ترانځدې کی ولتزمه او سینې ترانځدې کی ځان سره بالکل جخت غاړی ولور کی وې کار کړی دین هم تا کړی ولیکن په تحریش بینهم شیطان دا کوشش کوي او د الله تعالی پیغمبر ویل دی حسد او بغض او کینه دا د مخکینو امتونو نه پتاس کراغله دا سل کې د یهود او د نصارا او قباحت دی راغي صفت دی بیا د الله تعالی پیغمبر ویل حی الحالقه دا حالقه ده حالقه یعنی خرون کې حالقه الدین لا حالقه الشعری امام بهقی رحمت الله دا حدیث نقل کړی په دې باندې د سر ویختنه خریږي بلکې په دې باندې دین خریږي مؤمنان مسلمانانو منځ کې کله اختلاف راشي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او موږ غواړی هغه چې غوروالی درکړی الله تعالی تاسو ته به په هغې سره بعضکم بعض ستاسو نه علی بعض په بعض نورو باندې للرجال هم دغسې سوال یو بلې زنانه هم کړی و د الله تعالی پیغمبره نارینه جهاد لار شي او موږ د خپل بچو سره په کور کې ناسیو دا به څنګه دویم د الله تعالی پیغمبر نارینه هغه جمعات ته ځي مانځه ته موږ په کور کې مونځ کوه نو زمونږ نه خو د هغې مرتبه ډېره زیاته شوله نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل وایي کله چې یو مجاهد پې سبیل الله د کور نه وځي او غذا طرف ته روان شي نو د هغې چې څومره ثواب دی او ته چې خپل بچی ته شوګیراو کې خپل بچی ته پي ورکې الله تعالی تعالی دومره اجر او ثواب درکې لکه سرنګ چې هغه مجاهد په سبیل الله ته ورکې دویم کله چې یو نارینه مؤمن مسلمان هغه د کور نه بهر ته وځي منظر لپاره جمعه ته روان شي او زنانا په کور کې په وخت باندې مونږ کې په خوشو په خضوع سره الله تعالی ته دومره اجر ورکې لکه مؤمن مسلمان چې تلی مانځه ته جمعه ته تلی للرجال د پاره د نارینه او نصیب برخه ده مم مکتسبو د وجې د هغه عمل نه چې دی وکړی دی ولین نساء د زنانو د پاره نصیب برخه ده مم مکتسبنا د هغې د هغه عملونه وجې نه چې دی وکړی دی وصل الله من فضله وغواړی د الله تعالی نه فضل الله للرجال نصیب مم مکتسبو او مم مکتسبنا د دې څه مطلب دی صحیح قول پدې کې دا دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای مراد د رینه صفات او استعداد دي چې الله تعالی په نارینه او زنانو کې پیدا کړی دي په ذریعه کې تفاوت سره د دین مراد استعدادونه تی مراد دي چې الله تعالی په نارینه او زنانو کې پیدا کړی دي په طریقې تفاوت سره الله تعالی په نارینه کې شجاعت پیدا کړی دی بهادری پیدا کړی ده هغه جهاد لومځي خطبه هم وایه تقریرونه هم کوي جماعت ته هم ځي قضاوت هم کولی شي زنانه کې الله تعالی دغه استعداد نه پیدا کړی نو دا استعداد الله تعالی په نارینه کې پیدا کړی دی چې هغه خرچه کوي په خپله زنانه باندې هغې له مهر ورکوي دا استعداد په زنانه کې نشته دی نو بعضې استعدادونه الله تعالی په زنانو کې پیدا کړي دي چې هغه په نارینهو کې نشته دی نو الله تعالی د دې هر یو د استعداد مطابق درجه هم هغه ته ورکړي دي مخکې پای کې مسله د میراث هم بیان شوله واسأل الله من فضله لفظ د مين دا زیاتی دا زائد دی واسأل الله غواړی د الله تعالی نه فضله مهربانی د الله تعالی د الله تعالی نه سوال کوي د الله تعالی نه دعاګانې غواړي ځکه الله تعالی قبولوي امام قرطبي رحمت الله علیه وی وی دا آیات دلیل دی پرې باندې چې د الله تعالی نه سوال کول دا واجب دی فرض دی الله تعالی نه غواړي کم حاجتونه دي د الله تعالی نه غواړي پر روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې راغلي دي وی د الله تعالی نه سوال کول د الله تعالی نه د الله تعالی فضل طلب کول دا الله تعالی ډیر زیات خوښ ګڼي څوک چې د الله تعالی نه غواړي الله تعالی دغه نه خوشحالیږي څوک چې د الله تعالی نه غواړي الله تعالی دغه نه خفه کیږي وصل الله من فضله غواړي د الله تعالی نه مهرباني دغه فضل الله تعالی ان الله کان بكل شیء علیما یقینا الله تعالی فارسی منی علیما فوه دی ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا دا آیات په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي شپاړسم حکم د میراث په باره کې د ظلم د د پکولو لپاره رب تیر ما قول سره داره مخکې آیات کې الله تعالی لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض دا آیات دا غیر پر علت دی مغواړی هغه شی چې الله تعالی غورواله ورکړی دی بازی دار په بازو باندې تمه مکه تمه زکه مکوي چې کله یو انسان مړ شي یا ژوندې دی او یا مړ دی دا غره مال تمه زکه مکوي چې الله تعالی دا غره مال حقداران مقرر کړی دي که څوک ژوندې یو کمړي مخکې الله تعالی هغه مکمل برخې چې هغه بیان کړي ولکل جعلنا موالیا لکل هالک لکل تارک د هر پرې خودن کې لپاره یا د هر انسان چې هغه مړ کیږي لکل د پاره د هر چا جعلنا مقرر کړی دی مونږه موالی وارثان مما ترکل والدان د هغه مال چې پرې خودلې مور او پلار ول قربون خپل خپلوانو معنا دا شوله چې هر کله چې یو انسان وفات شي نارینه یو که زنانه یو د هغې نه مال پاتې شي نو الله تعالی د هغې وارثان خپل خپلوان مقرر کړي دي نو ولا تتمنوا ما فضل الله به د غیر پر علت شو والذین عقدت ایمانکم و کسان چې کلک شوي دي ایمانکم قسمونه ستاسو فآتوهم نصیبهم نور کوي هغې ته برخې د هغې والذین عقدت ایمانکم د دې جملې مقصد سره یو قول نو بصری نو پرې کې دا دی چې دین مراد قسم تی مراد دی په جاهلیت کې داسې وا چې یو انسان به ولته ویل دا وعده به سره وکړه زما وینه ستا وینه ده او ستا وینه زما ده زه وستا وارث یم ته به زما وارث یې زما جنګ ستا جنګ دی ستا صلح زما صلح ده بس د یو بل سره به زما او ستا ورورولي قسم به وکړه حلف واده به وکړه په دې باندې که په ما باندې د دیت مسله راغله ته به ما سره کومک کې زه به ستا سره کومک کوم او که کله په مونږ کې کم یو کس مړ شو نو شپږمه برخه د میراث په هغه ته میلاویږي شپږمه برخه به هغه ته میلاوي عبدالله ابن عباس سعید ابن جبیر او حسن بصری رحمت الله علیهم دا ذکر کړی خو دا آیات بیا منسوخ شوی دی په اولو الارحام بعضهم اولا بعض په کتاب الله دا ختم شوی دی ځکه بیا په قرآن کې د میراث مسائل خپل راغلل برخې راغللې نو په ابتدا کې دغه واخو لیکن بیا دا منسوخ شو دویم قول علماء داره چې مراد درین مواخات دی کله چې مهاجرینو هجرت وکړه مکې نه مدینې ته نو نبی صلی الله علیه وسلم د انصار او مهاجرینو په منځ کې مواخات قائم کړ ورورولي قائم کړله نو میراث په پا مواخات سره ملاوی ده په ورورولۍ سره بیا دا هم منسوخ شوی دا قول هم د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی دریم قول مفسرینو دا چې مراد درې نه تبنی ده یو کس به بل لره په زویتوب باندې ونیوه وایي دا زما زوی دی د پردې زوی به و خو لیکن ده به په زویتوب باندې ونیوه وایي بس دا زما زوی دی زوی دی نه خو لیکن زوی یې که تبنی تکلف دی پکې که نه په زور باندې تې زوی جوړ که زوی دی نه بیا وی پاغي باندې احکام د خپل زوی جاری کول داغه خزه وی خپل انګور غنله او هغه ته خپل میراث کې برخه ورکوله حق به وتور کو دا منسوخ شوی دی سورۃ الاحزاب کې داغي تفصیل لش نن سبا په معاشره کې هم دا مشکلات شته لري وی دا پلانې زما زوی زوی یې نه خو لیکن بس زوی کی او دا پلانې زما ورور دی هغه بیا داسې ګڼي چې د هغې نه ستر او پرده د هغې نه نه دا اوس یې هغې له په میراث کې حق ورکوي د هغې د ښځې نه ستر او پرده بیا نه دا ناجایز عمل دی دا صحیح نه دی والذین عقدت ایمانکم د ټولو نه پکې بهترین قول اول قول دی د دې نه مراد هغه چې د یو بل سره ویله وس کړی زه به ستا سره کومک کوم ته به زما سره کومک کې او نسخه پکې هم نشته دی ځکه د نصیب هم نه مراد نصرت کول دی عطیه ور کول دی د میراث نه نو صحیح مطلب او سری آیات دا شو والذین قضت ایمانکم وا کسان چې کلک شوی دي قسمونه تاسو د هغې سره یو بل سره په دنیا کې ورورولي کړې ده نو فآتوهم نصیبهم ورکوی هغې ته برخه د هغې یعنی اسی یو عطویه تحفه ورته ورکوي په میراث کې برخه نشته لري خو سره کوي خو لیکن دا مواخات چې کوي د یو بل سره د الله تعالی په دین کې او کوي بس زما اوستا د دوه مرګرتیا شولا زما اوستا ورورولي شولا یو بل سره ود الله تعالی په دین کې امداد کو کومک وکاو اوس دو مجاهدین یا اوس مرګرتیا وکي دوه به همیشه لپاره هر دې تجیزو په تشکیل باندې ویو زید بس صحیح ده کنه والذین قضت ایمانکم هغه کسان چې کلک شوي دي قسمونه ستاسو د هغې سره په اتو هم نصیب هم ورکوئ هغې ته برخې د هغې ان الله کان علی کل شین شهیده یقینا الله تعالی په هر څیز باندې شهیده حاضر ناظر دی الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي شهید په معنا د عالم سره خبر لرون کړي لیدون کړي او دغسې حاضر ناظر دی په دې کې تخویب ته اشاره ده که څوک د الله تعالی خلاف وکړي الله تعالی نافرمانی وکړي الله تعالی په هغې باندې خبر دی